شول له اهل قرآن نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي درې اقسام د منکرینو چې دا صورت د سورۃ العلق نو ورسته نازل شوی دی نو په کوم روایتو کې چې راغلی دا اول صورت دی نو دا غین مراد اولیت اضافی ته مراد دی اول سورۃ العلق نازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نو بیا سوخ وحی دا بند شوی نو دا غین ورستو بیا دا صورت نازل شو نو چا چې تاول ویلې ده نو دا ورستو د پترت د وحی نه یعنی ورستو د بندیدلو د وحی نه اولو نور د ټولو نه اول صورت سورة العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق هغه نازل شوی ابن کثیر رحمت الله علیه هم دا تطبیق ذکر کړی دی دغسې نورو ډېر مفسرینو دا ذکر کړی دی په حدیث بخاری کې راغلی دی صحیح حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په یو تخ باندې په هوا کې ولیده په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا غینه ډیر رعب راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې لرزه راغله لړزیده نبی علیه الصلاۃ والسلام رپیده کور تراغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته وی د سرونی د سرونی او صب علی ما ان باردن بل روایت کې راغلی دی زملونی زملونی د دوه مطلب یو دی ما باندې صادر خور کا ما باندې کمبل لا وچا بس دا خبره وکړه دا غین ورستو د آیاتونو نازل شوله حاصل د آیات دا دی چې دا د آرام وخت نه دی ای ځان په کمبل کې رانوښتونکی انسانه پاسه دا د قیام وخت دی دا د پاڅېدو ټیم دی د الله تبارک تعالی دین بیان کړه یا ایها المدثر ای په کمبل کې ځان را نوختون کې انسان قوم فاسا ادرېګا د دې کې د قوم نو مراد صرف پدریدل په خپوتی مراد نه دی بلکې د دین کار شروع کول تی مراد دی بیدار شه تیاری وکړه وربک فکبر فانذر نو خلق ویروه دا الله تعالی د عذاب نه ویروه دې ځکه تفسیر نه ذکر شوی ځکه دا خو ابتدایي حالت دي کنه خلق مؤمنان مسلمانان نشته چې هغه ته زیری ورکی یا دویم قول لم بصرین دار چې تبشیر زیری ځکه نه ذکر شوی چې تاثیر په انذار کې څومره زیات دی نو دا په زیر کې نشته وربک وکبر او خاص د خپل رب لوی بیان کا وربک وکبر دا تفسیر دی لپاره د انذار د الله تبارک تعالی توحید بیان کړه الله تعالی کبریا بیان کړه لویواله بیان کړه او ثيابک وطهر او جامې د خپل پاکي ساته د دې ډېرې معنی مفسرینو ذکر کړی دي او ډېر مطلبونه بیان کړی دي دا اول ادب دی لپاره د داعی د حق کله چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکې نو وثیاب کبه طاهر یو معنا مفسرین ذکر کړی دی چې ثیاب په خپل معنا حقیقی سره دی او طهارت هم په معنا حقیقی سره دی نو ماردا شول چې جامع دی پاکي ساته د نجاستونو نه پلیتای نه ځکه داعی د حق چی نو هغه خامخا مونږ کوي او د مونږ لپاره د کپړو پاکواله د ضروری دی او فرض دی نو ثياب کبه طاهر کپړې دی پاکي ساته جامع دی پاکي ساته دویم قول لم پسرینو داره چې دوان کې معنا مجازي مراد ده نو دې کې بیا معنا دا شو راوستي یا وکب طاهر خپل عمل او خپل عقیده دې د کوپر او د شرک د ریا او د سمعت نه دا پاک ساته او ثياب کب طاهر دویم قول لم بصرین داره یو بل معنا هم بصرین ذکر کړی دا او ثياب کب طاهر خپل ذمه دی پاکه کا خپل غاړه دی خلاصه کا په دعوت د تبلیغ باندې دعوت وکا تبلیغ وکا نو خپل غاړه دی خلاصه کا یو بل معنا په سرینو ذکر کړی د ثيابه کا بطاهر خپل نفس پاک کا د قبیح اخلاقونه بد اخلاقی شرطونه کې په دعوت کې د الله تعالی د دین په تبلیغ کې یو بل معنا په سرینه ذکر کړی دی چې ثياب د معنا حقيقي ده او تطهیر نه مراد معنا مجازي مراد ده نو بیا معنا دا شي او ثياب ک وطهر او کپړې دی پاکي ساته د غیر شرعي طریقې نه په حرام مال باندې کپړې ماخله ځکه هغه پلیتی دی په هغې کې بیا مونږ نه کیږي نیک اعمال عبادت دی الله تعالی په هغې کې نه قبلوي نو دغسې ثيابك وطهر کپړې دې په دې کې لري کپړې کپړو کې لري د پړکی ما پټوا ځکه دا ګناه کبیره ده حدیث کې دغه راغلی دی چې دا چا پړکی په په دې دغه کې پټي په پینسو کې پټي دا په جهنم کې نو سیاو کبه طاهر خپل جامع دا په شریعت په شریعت باندې برابر کا او د الله تعالی د دین نه پکې تجاوز مکوه ګناه سره راضی په معنا د عذاب سره د دې د دې جمله مطلب دا دی چې په ایمان کې ولا او برا شرط ده د هر قسم ناکار مرګرو نه مشرکانو نه بدعتیانو نه او څومره اسباب د معصیت دی دغه نه ځان بچو ساته ور رجز پهجو امام قرطبی رحمت الله علیه تقریبا یو رسمانی ذکر کړی دی ولا تمنن تک تک ولا تمنن تک تس تکسر او ما مکه و احسان تس تکسر چې غزيات غني د دې یو رسمانه امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د دې څه مطلب دی اسانه دو درې معنی پرې کړی دی ولا تمنن او احسان مکه وته په الله تعالی باندې په دعوت کولو سره تس تکسر په داسې حال کې چې ته زیات غني معنی دا شوله چې د الله تعالی د دین لږ کار وکي او بیا په الله تعالی باندې نسباتې چې ما د دین ډیر کار کړی دی الله تعالی یې داسې مکوه دویم ولا تمنون تستکثر او احسان مکوه په مخلوق باندې په دعوت کولو سره تستکثر چې ته ډیر مال د هغې نه حاصل کړې او عزت ته وغواړې د الله تعالی دین د دې لپاره مو بیانوه چې ته خلکو ته زما باندې احسانات دي مال ډیر مال لکې او زما عزت او احترام کوي د دې لپاره د الله تعالی دین مو بیانوه نورم ډیر معنی مفسرین ذکر کړی تاسو ته مال یو لسمانی دا علماو ذکر کړی دي او احسان مکه و د چا سره تاسو تکثیر چې بیا زیات غنی ډیره غنی ولی ربک فصبر او خاص تخپل رب د پاره صبر کوه صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی او صبر په مصیبتونو باندې درې وړ قسم صبر ته مراد دی فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر وس الله تعالی ذکر کوي تخفیف اخروی د قیامت حالت الله تعالی بیانوي فاذا نقر فی الناقور نو کله چې پوکې وکړل شي په شپېلۍ کې فذالک یوم ایزین نو دغه ورځ یوم عسیر ډیره سخت ورځ ده علل کافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نه د اسانه دیون کې اسانی دون کې په کافرانو باندې نه بلکې بالکل ګرانه ده پی زرنی ومن خلقت وحیدا په دې آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي دا دا قباحتونه چې بچا کې موجودي دا حکم ټول دا غیر لپاره دی مفسرین لیکلی دا آیاتونه نازل شوی دی په بارا د ولید ابن مغیره کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې مفسرین ذکر کړی دی چې الله تعالی ول ډیر زمکه او جیداد ته الله تعالی ور کړو د مکین واخله تر د طوایف پورې د غیز مکه رسیدلې امام ثوری رحمت الله علیه وی چې د ولید ابن مغیره سالانه آمدنی یو کروڑ دینارو یو کروڑ دینار دغه سالانه آمدنو زرنی پریک د مادر او من خلق تو وحید او هغه څوک چې پیدا کړ دی ما وحیدن یک یوازې وحیدن یا د صفت دی دا حال دی د مفعول نه خلقته وحیده ما پرېږده او هغه انسان پرېږده چې هغه ما یک یوازې پیدا کړی په وخت د پیدایش کې سره مال نه و اولاد سره نه و یا د حال واقع شوی در خلق تو د ضمیر نه نو صفت د الله تعالی لپاره زر نه پرېږده ما در او من خلق تو وحیده او هغه څوک خلق تو چې پیدا کړی دی ما وحیده په داسې حال کې پیدا کړی چې یک یو ذاتو ما زما سره څوک شریک پکې نه او جعلت له مال ممدوده او ورکړې ما غیره مالونه ممدوده خواره واره ممدوده زیات مالونه مې ورکړې دي د دین مراد ولید ابن مغیره دی خو علما کرام لیکلي دي دا صفات چې په هر چا کې موجودی بس دغه حکم دی ممدوده الله تعالی ول مالونه ورکړیو او خان اسونه نور ساروی مرایان وینځي باغونه دا ته الله تعالی ورکړي او تاسو ته ما ویل چې د یو کال آمدنی تقریبا یو کرول دینار د یو کال آمدنی و و بنین شهود او زامن مې تور کړی شهوده حاضرو د پلار سره په مجلس کې دغه سی په زیارت کې په سفر کې و سره حاضرو حاضر ناظر و ما حت له تمهیدا او تیار کړل ما دا غیر تیار کړی ما دا غیر لپاره تمهید ډیر سامانونه ډیر سامانونه ته الله تعالی ور کړی ته دینه مراد د ژوند وسعت او اسانتیا آرام او دغه نور اسباب د زندګۍ الله تعالی ته دا ډیر ورکړي ثم یتم ان ازیدا او بیا د تمه کې چې مال وزیاتی کی یو قول لم بصرین داره ولید ابن مغیره ناشکر او مشرک او بيدین او د دین نعمتونو سره سره هغه دا ویل چې الله تعالی ما ته په دنیا کې د ناشکرۍ سره سره نور نعمتونه هم زیات کی یا ان ازیدا دا تعلق ساتي د قیامت سره د دغه مشرک دا خیال و چې الله تعالی وراله په دنیا کې مان لا کړی دنو په قیامت کې عمره ترا کی کله هیڅ چری دا سینې شي کېدلې د د چې څنګه ګمان دی نو دا نشي کېدلې یا کله په معنا د حق حقا سره دی دا خبر حق ده انه کان لی آیاتنا عدیده یقینا دا زمونږ د آیاتونو سره عنایت کوونکی عنیده عناد د الله تعالی توحید سره ده نبی صلی الله علیه وسلم سره او دا سره قران کریم سره د دې سره ډیر زیات دشمنی کوله سأرهقه سعوده نو ضرور و وخې جمعه دلره سعوده په لوی چړای باندې به تورو خېجومه سعود د دین مراد د مشقت عذاب تی مراد دی دا سه عذاب به الله تعالی په جهنم کې ورکی چې هیڅ قسم راحت وته نه او په حدیث د مسند احمد او د ترمذی کې راغلی دی چې سعود دا یو غر دی چې په هغه باندې به او یا کال جهنمی وروخیږي په جهنم کې دننه او یا کال رواني سفر وکړي په غر باندې او بیا به اغزین راوغورځول شي ښکته نو جهنم ته واپس راوغورځول شي یخته دغه به د هغې سزا وي خیجي به پرې اویا کاله او بیا به ترې راوښویولی شي اګر که په حدیث کې ضعف شته دی سأرهقه سعوده زر دی چې وبخېږم ده لره سعوده په هغه لویه چړایې باندې په هغه لوی د مشقت په عذاب باندې چې په هغې کې به هېڅ قسم راحت نه وي انه فکر یقینا د سوچ وکړه انه فکر سوچ فکر وکړه وقدره او بیا اندازه ولګوله دا تفسیر دی د انه کان لآیاتنا عنیدا دا غیر پر الله تعالی ذکر کوي تفسیر انه فکر د سوچ فکر وکړه وقدر او بیا اندازه وکړه د قران د قران کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې سوچ فکر وکړه چې په دې باندې څنګه اعتراضونه په حکم څنګه خلاف په حکم وقدر او په ځل کې دغه طعن او د اعتراضونو منسوبې جوړې کړلې وقدر وقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر نو تبا دي شي سرنګي اندازه ولګوله ثم قتل او بیا دي تبا او برباد شي کیف قدر سرنګي اندازه ولګوله د دینه مراد دا تکرار او کثرت تی مراد دی تبا او برباد دي شي لعنت دی شي بده باندې او یا بعضی هم پسرین وای د اول ځل د قتل کیف قدرنه مراد تبعیده په دنیا کې په دنیا کې د هلاک شي تواری شي لعنت دی به شي نو ثم قتل کیف قدر بیا دې تباہ او برباد شي چې سرنګي اندازې ولا غولا بیا دې تباہ او برباد شي دینه مراد تبعیده په برزخ کې او په قیامت کې ثم نظر او بیا او قتل یعنی کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې منسوبې جوړولې نو نظر یې ښکته کړی او ښکته قتل نو بیا چیرې نظر وکړه سر راپورته که یا دویم ثم نظره د دې معنی داره چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران کریم مخالفت کاو نو سترګې پټې کړې وي سوچ فکر وکاو بعض خلک چې کله سوچ فکر کوي په خبره کې نو سترګې پټې کې نو سترګې اوغړولې ثم عبس و بصر او بیا تندې تریو کو بصره او رنګ یې بدل شو ثم ادبر واستكبر او بیا شاو ګرځوله او لوی وکړه لوی وکړه عبس عبس عبس په انسان په انسان کې غ حالت دی چې کله د انسان یو غصې او یو سوچ او فکر کوي د سترګو په مینځ کې په تندي کې کوتونه راشي او دا تندې بدل شي دغه ته عوسه وي په عربی کې بصره دا د دین ورستو چې کله دا تندې تریو شي دا غینه بعد رنگ بدل شي عبوس هغه ته ویل کی او دغه سي بصور هغه ته وي ثم ادبر واستكبر بیا شاو ګرځول واستكبر لوی او کړله د دین مراد سره نو دله خو په کار دا و چې د الله تعالی کتاب تصدیق کړي وي د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت تصدیق کړي وي سوچ فکر یو ک نو دا خو یقیني پیغمبر دی خو لیکن شای وګرځول او لوی وکړه فقال ان ویل ان هاذا الا سحر یؤثر نه دی دا مگر جادو دی یؤثر چې نقل کړل شوی دی دا زور جادو دی د یو بل نه منتقل کیږي یعنی مجرب دی ان هاذا الا قول البشر نه دا, دا مگر وینا ده د یو انسان بس ته قران کریم نه انکار وکړ ولید ابن مغیره خدا یوازې دغه حال نه دی هر څوک چې دا کار کوي نو دغه حکم ده ده سه اوسلیه سقر زر دی چې داخل وکم دلره اورته سقر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای دا د جهنم د شپږمې طبقې نوم دی سقر و ما ادراک ما سقر او څه پته تا ته چې سقر څه دی لا تبقي ولا تذر دا اوس تعریف ذکر کیږي د سقر سقر څه ته وای لا تبقي نه پریږدي لا تبقي نه پریږدي غوخه ولا تذر او نه پریږدي اډو کې سقر داسې اور دی چې هغه د انسان نه غوښې هم خوري نو دغسې هډوکي مو له خرابوي لواحة للبشر سوځونکی دی للبشر د پاره د سرمنې سوځونکی د سرمنې دی لواحه داسې سوځول چې بالکل هغه صورت بدل شي مراد ترې نه څه سټکوری کول دي او للبشر دوه معنی دي یا ترې مراد سرمن ده د جهنم د جهنميانو د بدن سرمنې به وسوځي نو لاندې غوښه به وسوځي او د جهنم اور داسې دی چې په هغې باندې به هډوکي مو سوځولی شي لواحة للبشر دا د چا حکم دی چې د الله تعالی د کتاب خلاف کوي او دویم قول لم پسرینو داره چې دین مراد انسانان دي لواحة للبشر سوځون کړي د انسانانو ایو حدیث کې راځي چې جهنمی ته په یو ورځ کې او یا زره سرمنی به وسوځول شي نور به ته بدل کړی شي اعاذنا الله منه الله تعالی ته ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی دا د هغه چا لپاره چې د الله تعالی کتاب نه مني او دا غینه اعراض کړي علیها 19 په دغه جهنم باندې مقرر دي نلس نلس ملائک څوکیداران پاغي باندې مقرر دي صحیح قول دا دی چې دا نولس هغه ملائک دی په جهنم باندې مقرر دي چې دا سرداران او نقیبان دي مشران دي او د دین لاندې ماموران بیا ډیر ملائک دي چې هغه کار کوي و ما یعلم جنود ربک الا هو رسو ذکر کی نولس ملائک پاغي کې علما کرامو حکمتونه لیکلي دي د بسم الله حروف ټول نولس دي اشهد الله اله الا الله د دې حروف نلس دي داسې فارغ وختونه د مانځنه دا نلس دي پنځه مونځونه دي په ګنټه کې دغه مونځ دی په په یوه ګنټ په څلېرویشت ګنټو کې په پنځو ګنټو کې مونځ کېږي او نلس خالي دي نلس ملائک دی مشران د جهنم چې هغې لپاره مقرر شوي دي وما جعلنا اصحاب النار او نه دی مقرر کړی مونږ اصحاب النار ساتون کی د جهنم دې ځکه اصحاب په معنا د محافظ سره دی الا ملائکتن مگر ملائک دی د جهنم سکیداران او محافظین هغه انسانان یا پیریان نه دی بلکې ملائک دی وما جعلنا عدتهم او نه لري ګرځولې مونږ شمیر داغي الا فتنه تل للذین کفروا مگر امتحان دی کافرانو لپاره کله چې د قران کریم د آیاتونو نازل شول چې د جهنم سوکیداران نلس دي نو کافرانو دا خبره وکړه وای دا خلک ډیر زیات دی نو دا به دا نلس کسان به څنګه دا به مونږ کمزوري کو مونږ په دې باندې غالب شو نو مونږ ته سزا نشي راکوله نلس کسان الا فتنتن دا امتحان دی او یا چې دا سبب د گمراهی دی او یا دا سبب دی لپاره د عذاب وما جعلنا عدتهم نر مقرر کړه موږ شمیره د سوګیدارانو د ملائکو د جهنم الا فتنه مگر امتحان د للذین کفروا د پاره د کافرانو ولی یسیقن الذین اوتوا الكتاب او در پاره چې پوخ مضبوط یقینو کې کسان چې ورکړل شوی د هغه ته کتاب چې هغه چاته کتاب ورکړل شوی د چې هغه په پوخ یقینو کې پوخ یقین پیو کی دا دویمه پیدا الله تعالی ذکر کوي د د جهنم څوکیداران ملائک چې هغه نور لستی اهل کتاب چې کوم دي لیستيقن الذين اوتوا الكتاب یعنی کافران اهل کتاب بردی عادت پاوریدو سره پوری پوره یقین وکي په صداقت د قران کریم باندې او په صداقت د الله تعالی د کتاب او د سید نبی صلی الله علیه وسلم باندې په تورات او په انجیل کې هم د جهنم د د سکیدارانو ملایکو تعداد د 19 ذکر شوی نو هغه هم په دې باندې یقین وکړي ويزداد الذين او زیات شي او زیات شي د زیات شي د مؤمنانو ایمان ويزداد الذين او زیات شي په دې باندې ایمان د مؤمنانو ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او چې شک پکې ونه کیا کسان چې ورکړل شوی د هغې ته کتاب و یزداد الذین آمنو مراد درینه مؤمنان د اهل کتابو تی مراد دی او د دینه مراد عوام دی اهل کتاب درې قسم دي یو هغه دی چې هغه د الله تعالی کتاب نه منلې هغه ته هم دا پته وشي چې دا قران او دا پیغمبر حق دی دویم عوام دي د اهل کتابو نو عوام چې کله دا تعداد واوري چې د جهنم د ملائکو چې کم د څوکیداران مقرر دي هغه نون لستی نو دا غي ایمان په دې باندې زیاتی شي ځکه هغه په تورات او په انجیل کې دا اوریدلی او چې دا تعداد نه هده ولا يرتاب الذين دا سلورم پیدا الله تعالی ذکر کوي او شک ونه کیا کسان چې ورکړل شوی د هغې ته کتاب د دې نه مراد د اهل کتاب او علما تی مراد دي هغه هم په دې باندې پوه او په تورات او په انجیل کې چې دغه تعداد نولس دی والمؤمنون د دې نه مراد چې دی مؤمنان د دې امت تی مراد دي هغه هم یقین وکړي وليقول الذين في قلوبهم مرض نو دې لپاره چې وایه کسان په زړونو د هغې کې مرض د منافقت دی والکافرون او کافران به وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه څه شی اراده کړ دی الله تعالی په دې بیان سره چې تعداد د جهنم د ملائکو دا 19 کسان دي الله تعالی دا 19 سوري جوړ کړي د دین زیات ورې نه مقرره کذالک یذل الله ما یشاء دا سی گمراه کې الله تعالی چاله چوغاړي وایه دی ما یشاء او هدایت کې چاله چوغاړي وما یعلم جنود ربک الا هو او نه پیجنی لخر د رب ستا الا هو مگر الله تعالی پیجنی وما هي الا ذکرا لل وما هي الا ذکرا للبشر او نه د قران کریم مگر یاداشت للبشر د پاره د انسانانو قران کریم د الله تعالی کتاب یاداشت د پاره د انسانانو وما هي دا هي ضمیر راجه ده یا قران کریم ته او سورتونو ته آیاتونو ته راجع دی دویم قول هم پسرین داره چې دا سقر ته راجع دی نو تخویف دی و ما هی الا ذکر للبشر او دا سقر او جهنم نه دی مګر یاداش تیر پر د انسانانو دغه زیدان تر یادوي او دغه مطابق بیا زندگی کوي نو کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر کلا دا کلا ردعیه ده کلا انکار د قیامت نه پکار نه ریول قمر قسم مری پس وګمای باندې واللیل او په شپه باندې اذا ادبر کله چې شاو ګرځي شپه لاړه شي ورځ راشي والصبح اذا اسفر او قسم دې په تور د شهادت باندې په سبا باندې اذا اسفر کله چې رڼا کی په دې باندې قسم دې دا قسم په سبا نکیا جواب قسم انها له اهدل کوبر یقینا دا یو علامه ده د غلوی علاماتونه انها له اهدل کوبر انها ضمیر راجع ده آیاتونو د قران کریم ته او دلایل د قران کریم ته نو معنی دا شول چې دا هیبت او لوی لوی چیزونه ډیر دي خو لیکن قران کریم دغه سي علامات د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم دا ډیر دي خو لیکن دا پاغه لوی نه خو کې یو لوی نه خره لا احد الکبر دا دغه یو لوی نه خره دغه نه خونه یا دا انها ضمیر راجع ده سقر ته راجع ده انها یقینا دا سقر دا هیبت ډیر سیزونه دي خو لیکن په هغه سیزونو کې لوی هیبت چې هغه قیامت دی جهنم دی نذیر للبشر یرا ورکون کې انسانانو طالبان شاه منکم ای تقدم او یتاخر هغه چر پاره چې وغواړي ای تقدم چې مخکې شي او یتاخر یا ورستو شي د دې مطلب سره معنی دا شوله چې چا د الله تعالی د پیغمبر خبره ومنله او چا د قرآن کریم په تعلیماتو باندې خپل زندگی تیر کړله نو ای تقدمه ایمان پراول او د دې مطابق زندگی جوړ کړله نو دا مخکې کیدون کړي په دنیا کې خیر ته او په آخرت کې مخکې کیدون کړي جنت ته او یتاخر او که چا پر پیغمبر باندې ایمان رانه وړ که چا نیک اعمال کړی نو پاغي کې راګرځي او که چا بد اعمال کړی نو پاغي کې راګرځي ولا تجرو واجرتو وزر اخرى هر یو انسان بخپل بوج پورته کوي الا اصحاب اليمين مگر اخی لاس والا اصحاب اليمين چې عقیده برابري او نیک اعمال کړي فی جنات یتساءلون دیو په جنتونو کې یتساءلون دیو بل نمت بوسونه کوي عن المجرمین د مجرمان فواره کې ما سره کوم بی سقر څه شي داخل کړی تاسو دی اور د جهنم ته مجرمانو ته ووي دین مراد باطل بحث کول لی باطل مجلسونه باطل جماعت باطل مرګری د کوپر او د شرک مجلسونه د فسق او فجور مجلسونه دغه سی علما علما کرام لیکلی دي غانی بجانی دي دغه مجلسونه ته حاضرېدل کنا نخوز مال خائزین زمونږ تعلق د غلط خلکو سره غلط مجلسونه غلط خلق او د غلطو خبرو سره زمونږ تعلق وو پوره تفصیل علامه علی سره متلای تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی وکنا نکذب بیوم الدین او مونږه چې دروغجن به غنه مونږه ورځ د جزا ورځ د قیامت حتی اتان الیقین تر دې پورې چې راغې مونږ ته یقین دې ذکر یقین نه مراد مرګ دی سورۃ الحجر کې هم بیان شوی دی یو کم سلامات کې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین ال د یقین په معنی د مرګ سره دی دې کې په معنی د مرګ سره دی فما تن په هم شفاعت الشافعین نو پیدا نور کې دیو تاسو پارس ته سپارش کوونکو په دنیا کې ردیو خیال داو چې مونږ د غیر الله بندگی کو دا مونږ د الله تعالی نه بچ کی نشي فما لهم ان تذکرتی معرضین زجر دی فرت من قصوره قصوره یو راځي په معنا د زمری سره او دویم راځي په معنا د وشتون کې اخکار کون کې سره نو بدی کې تشبیه ده اشاره ده چې بیانون کې د قران کریم په شان د زمری ده پاره کې شجاعت ده پای کې بهادری ده او دغه سي په شان د ښکار کوونکو باندې ده په دعوت خپل باندې خلق کار کوي او اعراض کوونکې د قران کریم نه په شان د وحشي خرو باندې دی ځناور دی نو د لکه څرنګه چې وحشي ښکار هغه د ښکار کوونکي نه تښتي او دغسې د زمري نه تښتي نو دغسې دا باطل پرس خلک چې هغه دعوت کوونکي د الله تعالی د کتاب چې په شان د زمري باندې شجاعت دی بهادر دی او د الله تعالی دین بیانوي نو دا دغې نه تښتي غوږو ته نږدي بل یریدو بلکې غواړي کل عمر منهم هر یو سړی د دینه ایو ته چې ورکړل شي وته صحف منشره هغه پانی خوري وری د دینه مراد سره هر یو په دې کاپیرانو کې غواړي چې ما تریم داسې کتاب راکړل شي لکه بشان د قران باندې ما ترې مخې وشي دویم یؤتا، ای یؤتا صحفا منشره، مراد درینه، هر یو دا غواړي چې ما ترې برائت نامه راکړل شي د جهنم نه، زه به کفر کومه، بې دیني به کومه، شرک به کومه او دغسې جوماتونه مدرسې به بمبارومه او بیا دې هم دا وایي چې ما ترې راکړل شي یو برائت نامه د جهنم نه چې زه به جهنم ته نه ځمه. کلا هیڅ چری دا نشي کېدلی بل لا یخافون الاخره بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه کلا هیڅ کلا یقیني ده انه تذکره یقینا دا قرآن کریم نصیحت دی فمن شاء ذکره نو څوک چې وغواړي نو د دې نه د نصیحت واخلي د دې نه د نصیحت واخلي مفسرینو لیکلي دي د قرآن کریم مثال په شان د خوک سمندر دی څوک چې وغواړي هر څومره اوبه تې ځان ډکې کړي نو ډکې کړي خوک شربت دی مزیدار په پروجمات کې په شربت باندې نه مړېږي نو قران کریم مثال د یو خوک سمندر دی په منشا ذکر نو څوک چې وغواړي نو دا غیر نسیت واخلي شربت دې ځان د واخلي و ما یذکرون الا ان یشاء الله او ناخلی دیو نسیت مگر هغه چې وغواړي الله تعالی هو اهل التقوا الله تعالی لایق دی چې دا غنه یره وکړل شي او اهل المغفره او الله تعالی لایق دی لبخنی کولو د الله تعالی نه یره پکار ده او دغه سي الله تعالی لایق دی بخنه چې الله تعالی خپل مخلوق ته بخنه وکي نو دا د بخنه ورځ او شپې دي الله تبارک تعالی دې مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو بخي او الله تبارک تعالی دې مونږ تاسو توفیق راکړي چې داسې اعمال وکړو چې الله تبارک تعالی د رحمتونو سبب جوړ شي او د برکتونو سبب جوړ شي او په هغه اسبابو کې یو سبب د قران کریم درس دی د الله تعالی کتاب بیان کیږي هغه ته غوږ کیږي هغه زده کوي الله تعالی ور باندې مهرباني وکي الله تعالی هم ګناهونه معاف کړي بس ته بیا تو شي یا ایها المدثر اے په کمبل کې ځان ران غختون کې قوم فاسا ودرېګا ځان تیار ک فاندیر نو یاره ورکه خلکو ته وکب وربک وکبر او خاص د خپل رب لوی بیان کا و ثيابک بطهر او جامې دې پاکې ساته ور رجز فهجر او د هرې پلیتۍ او د ګندګۍ نه ډډه وکړه ولا تمنن تستکثر او احسان مکه په خلکو باندې چې بیا زیات چې بیا زیات غني نو داسې مکوه د الله تعالی د دین کار چې کینو بیا احسان په الله تعالی باندې مکوه زباتای مچ ډیره غني ول ربک فصبر او خاص د خپل رب د پاره صبر کوه فیضان او قرپین ناقوري نو کله چې پکې وکړل شي په شپېلۍ کې په ذالک یوم الدین یوم عسیر نو دغه ورځ دا ډیره سخته ورځ ده علل کافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نه راسانیدونکي زرنی پریده او من خلق توحیده پریک د مال را او هغه چا لره چې پیدا کړی دی موحیده تشتورو مال او اولاد سره نو یا وحیده پریک د مال را او هغه چا لره چې ما پیدا کړی دی وحیده په حالی کون زما کې چې کیواز یومه وجعلت له مالا ممدودا ورکړل ماغي ته مال خو مالونه خواره واره ډیر و بنین شهودا او زامن حاضر په هر دی کې و مهدت له تمهیدا او تیر کړ دی ماغي در ډیر سامانونه ثم یتمع بیا غتم کې ان ازیدا چې د ناشکرۍ سره په دنیا کې مال زیات کما یا ان ازیدا چې زیات بکم په جنت کې په جنت کې ولا نعمتونه ورکم دغه دا خیال لې کله هیڅ چری نشي کېدلی انه کان له آیاتنا عنیدا یقینا دا زمونږ د آیاتونو سره عزت عینات کون کړي سأرهقه سعودا نظر دی او بخې جوم دلار پاغلوی چړای باندې یا پاغلوی غر د جهنم باندې انه فکر یقینا د سوچ فکر او قدر او اندازې ولګوله په قتلا نو تبادی شي کوي په قدر سرنګ اندازې ولګوله ثم قتلا بیا دې تباشي کوي په قدر سرنګ اندازې ولګوله ثم نظر او بیا یې وکتل ثم عبس او بیا تندی تریو کا وبسره او رنګ یې بدل شو ثم ادبر واستكبر او بیا شا وګرځوله او لوی وکړله فقال ویل ان هذا الا سحر یؤثر د قران کریم په باره کې ویل نه دی دا مګر جادو دی را نقل کړی شوی ان هذا الا قول البشر نه دی دا مګر وینا د یو انسان ده سأسلیه سقر زر دی چې داخل وکم دلره اور ته و ما ادراک ما سقر او څه شي پوهه کړی ته چې سقر څه شی دی لا تبقي ولا تذر نه پرېږدي غوښې لره ولا تذر او نه هډوکو لره لواحة للبشر سوزون کړي د سرمنې د انسانانو علیها تسعة عشر په هغې باندې مقرر دي نولس ملایک دای مشران دي و ما جعلنا اصحاب النار او نه دي مقرر کړي مونږ ساتون کړي اور الا ملائکتن مگر ملائک دي وما جعلنا عدتهم نره مقرر کړی مونږ شمیر داغي الا فتنه للذین مگر امتحان د پاره د کافرانو ولې استيقن الذي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب او دره پاره چې پوخ یقینو کې هغه سان چې ورکړی شو دوته کتاب و یزداد الذين امنوا او زیات شي د مؤمنانو ایمان ولا یرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک ونی کې هغه سان چې ورکړی شو دغه ته کتاب والمؤمنون او مؤمنان د دې امت وليقول الذين او دې لپاره چې وایي کسان چې په زړونو دغه کې مرض دی ول کافرون کافران ماذا الا ماذا اراد الله بهذا مثلا څه شی اراده کړی دی الله تعالی په دې بیان سره کذالک یذل الله من یشاء دا سی گمراه کوي الله تعالی چاله چې وغواړي ويهدي من یشاء او هدایت کوي چې چاله وغواړي وما يعلم جنود ربک او نه پیجنی لخر درپستا الا هو مگر الله تعالی پیجنی و ما هی الا ذکر للبشر او نری دا آیاتونه د قران کریم مگر نصیحت دی لپاره د انسانانو کلا هیڅ چری داسې نه ده والقمر د خلکو څنګه ګمان دی داسې نه ده قسم مری په سپوږمۍ باندې واللیل او په شپه باندې ذات برکړی چې شاو ګرځي و صبح او قسم دی په سبا باندې ذات پر کړی چې رڼا کی انها له احد الکبر د دې پیغمبر په صداقت باندې ډیر دلایل دي خدا په دلایلو کې یو لوی دلیل دی د قران کریم یا انها یقینا د سقر اسباب د هیبت او دغه سي هیبتناک چیزونه ډیر دي خو لیکن د سقر یو لوی هیبتناک چیز دی نذیر للبشر یره ور کون کې د فرد انسانانو لمن شامن کوم څوک چې وواړي تاسو نه ایت قدمه چې مخکې شي او یتاخر یا ورستو شي کل نفس بما کسبت رهین رهینه او مونږه مشغول کېدلو به په عباسو کې مال خایزین د مشغولتیا کوونکو سره وکنا نکذیو بیوم الدین او دروغجن ګڼل مونږه ورځ د قیامت حتی اتان الیقین تر دې پورې چې راغی مونږ ته مرګ فماتن په هم شفاعت الشافعین نو پیدا به ورنه کیدو ته سپارش د سپارش کوونکو فما لهم ان تذکرت معرضین نو سوجره چې دیو د نشد قرآن کریم نه مخړی انها تذکره یقینا دا قران انه تذکره یقینا دا قران کریم نصیحت ده فمن شاء ذکره نو چې چا خوښ شي نصیحت دته واخلي او ما یذکرون الا ای شاء الله او نصیحت نه اخلي دینه مگر کوغړی الله تعالی هو اهل التقوا الله تعالی لایق د دې چې رایته وکړي شي او اهل المغفره او الله تعالی لایق د بخښنې کولو